وضل او رکب شي عنهم د دینا ما کانو اغه معبودان چې وو دوی يدعون من قبلو چرا مخکې به مدد کول لا مدد کول به بلل با دوی مخکې د دینانه دنیا کې دی خپل حاجاتو کې غیر الله را مدد کو هغه به تیروک شي نه ستړي کی انسان بعضی د دعا غوښتو د خیر نه و اما صح الشر او کچیرتا ورسیږي اغه ته مصیبت فیاوسن نو نا امیدی کون کی قنوتن سخت نا امیدی کون کی معنا د نا امید شي ډیر سخت نا امید شي لا یقولن خامخا وای دی هاذا لی دا زما حق دی ان تکلیف می ډیر تیر کو ما د پاره دا مناسب او حق و ما اظن او زه ګمان نکوم الساعت چې قیامت باندې قائمتن چې قائم دین کې دی قیامت پر اتلو می یقین نشد قیامت براش والا ارجعت او کچره اوګر زول شم زو ان قیامت کرا پاس ول شم الی رب یخل رب تا ان لی عنده یقینا مال رد هغه سره نه الله سره لل حسنا خامخا خوشالی دا نور نعمتونو به الله راکی نه شکی دی اول هو قیامت نشته او کوي نو مال به الله پاک دنم خراکی فلننبئن نو ضرور خبر به ورکو دتا مونږه فلننبئن الذين نو خامخا خبر به ورکړو مونږه هغه کسانو ته کفر چې کفر کړ دې کافرانو ته بما عملوا فغعملوا چې دوی کړی دي ولنذيقنهم او خامخا وبسکو مونږه دوی ته من عذاب غلیظ د عذاب ډیر سخنا و اذا انعمنا او کله چې نعمت وکړو مونږه علل انسان په انسان باندې اعرضن مخ نو مخ اړی دی ارازو کی مخ اړی وانا اب جانبه او لری کړي خپل ډډه یعنی لری ساتي خپل ډډه معنا زمون طرف ته بیا سوچ هم نه و اذا مسه الشر او کله چې ورسیږي دتا الشر مصیبت تکلیف فذو دعاء عریض نو دې خاوند دعا پلنې پلنې یعنی دوګ د دعا غانې مونږ نه غواړي خوشحالي وی پی الله وی مونږ ته یې او چې سخت پیراشي د دوګ د پلنې پلنې دعا غانې مونږ نه شروع کی قل تورتو آیا ارائیتم خبر راکړې ما ته تاسو ان کان من عند الله کچر ته وی دا قران دې طرف دې الله تعالی نه ثم کفرتم به بیا کفر کوي تاسو په دی باندې د قران باندې فل فل آفاق په غاړو د دنیا کې آفاق اطراف کنارې چې ورته وي وفي انفسهم او په نفسونو د دوی کې حتا تر دې یتبین لهم چې خخ کار بشي دوی ته انه چې یقینا دا الحق حق دی قران اولم یکفی ایا نه دې پورا بربک ربستا په دې صفت سره انه علی کل شیء شهید یقینا هغه په هر سیز باندې گواه دې حاضر او ناظر دې لیدون کې دې موجود دې قدرت په علم له سره الا خبردار خبر شي انهم یقینا دوی فی مریه پشکی دی مل لقاء ربهم حروف مقطعات د دې په مانو مراد باندې الله پاک خپوی دی کذالکم دغشانت یوحی وحی کیږي وحی را لیږي الیک تا تا نتا تا وحی رازی و الی الذین من قبلک او هغه کسانو ته چې ستانه مخکې دي انبیای کرامو ته الله الله تعالی العزیز زور اور دی الحکیم حکمتون والا دی حکمت والا دی له ما فی السماوات خاص دی هغه په واک کی دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی هغه په اختیار کې دی و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دی وهو العلی العظیم وحی کړی دا مونږه الیک تا تا قرانن قران عربین د عربی جبی پاک جب صفا جبا لتنذر دې د پاره چې تو ویری ویری ام القرا کلیوالا اصل د کلونه مکی والا اور کی یا په بل شوی اور کی ولو شاء الله او کچره وختل وی الله پاک لجعلهم نو ګرځولې بیوا امتن دوی به ګرځولې امتن یو واحده تندلا امتن واحده یو ډلا ولکن يدخل من يشاء لیکن الله پاک داخلي چاله رچو غواړي په رحمتي پر رحمت خپل کې یزرعکم فیه خوروی تاسو لره په دې انتظام کې نرو خزا نرو خزا هر یو جوړه جوړه لیس کمثله نشته د هغه په شانته الله په شانته شیون یسیز او هو السمیع البصیر او الله پاک هر څه اوري هر څه ویني عالم دی لیدون اپویا دی شرع لکم من الدین شرع معنا مقرر کړه یعنی اختار کړه دی تاسو لره د دین ما وصا به هغه چې پوخ حکم کړو پاغي سرا نوح نو علی سلام تا والذي اغا او حینا الیک چې وਹੀ کړه د مونږ تا تا الله الله تعالی چې دی یجتبی غورکی یعنی را کاږي دین تا الیه دین تا من یشاء چالر چې الله غواړي یجتبی الیه من یشاء الله پاک را کاږي معنا را غواړي راولی دی دین طرف ته چا د شتا لپاره چې الله غواړي بغیان بینهم د وجه د زد کولو په منځ خپل کې زد د وجه دا ډلې ډلې جوړې شوې ولولا کلمتون او کچرتن نوې نیټه کلمتون فیصله نیټه سبقت مقعنی مخ کې شوی ولولا کلمتون سبقت او کچرتن نوې نیټه چې مقرر شوی دا سبقت منا مخ کې وړاندې شوی مر ربک د طرف د رب استانا الا اجل تر نیټه مسمن مقرر پوری لقضی بینهم نو خامخا فیصله بشي او په منځ دوی کې اوس الله ولس مقرر کړ دی وعده مقرره فلذالک نو دې د پارا پدو دعوت کوا راو غواړه خلق واستقم او تین شت کلک قدرېګا کما عمرتا لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی هغه چې کلک قدرېګا نرمیونه کی سستیونه کی ولا تتبع او تابعداري مکوا اهواهم د خواهشاتو د دوی وقل او آیت آمنتو ایمان دا وړې دې ما بما انزل الله باغ چې الله نازل کړ دې نو قران من کتابن هر کتاب چې هر کتابي ما ایمان دا وړې الله را لګلې و امرتو او حکم کړی شوی دې ماتا لاعدل بینکم چې انصاف وکړم تاسو په منځ کې انصاف د پاره الله زرا لګلې الله الله تعالی با یجمع بیننا جمع کیب پمن زمون کی و الیه المصیر او خاص الله ته ګرځیدل دی بل قانا الله ته والذین وکسان یحاجونا چې جګړه کوي په الله په توحید الله تعالی کې من بعد روست داغینا مستجیب له چې قبولیت کړي شوی دی د هغه دا ټول کتاب دی خپل عقیده خپل عمل را واخل پدی او تعالی که برابر ون خو شکر وباسا او که خلاف ون برابر یک د قران سره خپل عمل او عقیده وما یدریکا او سسی ستال خبر در کوي په بار د قیامت کې لعل الساعه یقینا قیامت خو قریب ډیر نږدې دی یستاجل به الذین په تلواري غواړي دلرا کسان یعنی زر غواړي تلوار غواړي دا قیامت هغه کسان لا یؤمنون بها چې ایمان نه راوړي په دې باندې قیامت باندې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړي مشفقون او یریږي منها د قیامتنا ويعلمون او یقین کوي پويږي چې یقینا انها الحق ام لهم ایاشت دوی لر شرکاو شریکان د الله سره شرعو لهم چې جوړ کړی وي دوی لرا من الدین د دیننا سو گشته دی له دین جوړ کړی سره د الله ما لم یاذن به الله هغه خبرې چې اجازه نه دی ورکړې دی هغه الله پاک الله طرف نه اجازه نشته او د شریعت جوړ کې دا کسوب نه ولولا کلمت الفصل او کچر نه وې نیټه لیکل شوی د فیصله لقضی بینهم نو فیصله به اوس کړي شوی په منځ دوی کې خامخا وهو او دا سزا ده واقعون بهم داغي برا پریوزی په دوی باندې راتلون کې دې سزا دی هغه په دوی باندې والذین آمنو او کسان چې ایمان راوړي وي وعملوا الصالحات او عملونه کړی دي برابر د سنت فی روضات الجنات الکبیر ډیر لوی ذالک الذی دا اغسیز دی یبشر الله چې زیر ورکوي الله پاک خوشخبری ورکوي الله پاک عبادتو بندگانو خپلوتا الذين امنوا دا کسان دي چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات عملونه کړې دي په برابر د سنت نیک کارونه کړې دي شریعت مطابق قل تو ورتوایا لا زه نه غواړم لا اسالکم علیه اجرا زه نه غواړم تاسو نه پدی باندې هیڅ بدلا الا المودته فی القربا مگر چې مين او کړي په نزدېکت د الله تعالی کې ان د خپلولې لحاظ وکړي د الله ومني دې جوړ کړی وی نو الله پاک به مهر لګي ستاپ زړه باندې ويمحل ويمحو الله الباطل اورانوي الله تعالی باطل لرا محو کوي اوراني الله تعالی باطل لرا ويحق الحق اختار کوي حق لرا بکلماته په خپل کلمو سره په خپل قدرت سره انه یقینا الله پاک علیم کوی دی او ذات صدور هغه خبرو چې په سینو کې دي راز د سینې الله ته معلوم او هو الذی او الله تعالی غزاد دی یقبل التوبه چې قبلې توبه عن عباده د بندگانو خپلونا ويعفو عن السيئات او معافي کوي د بدونا ويعلم ما تفعلون او پویږي الله پاک په هغه کارونه چې تاسو یې کوي ويستجيب الذين او قبلی الله تعالی عملونه او دعا دغه کسانو امنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات عملونه کړی دي شریعت مطابق د سنت مطابق و یزيدهم او زیاتی الله پاک دوی لرین زیاتی ورکوي دوی ته من فضله د خپل فضل نه چاغه دیدار دی الله دی لیدل دی الله دی والکافرون او کافران چې دی لهم دوی لرا عذاب شدید عذاب سخت دی ولو بسط الله الرزق او کچرته پراخ کړي الله تعالی روزي لعباده بندگان او خپل لرا لبغو نو خامخا سرکشي به کړي وي چې خلکو تل ارض په ملک په دنیا کې ازمکه کې ولکن ينزلو لیکن را لګي الله تعالی به قدرن په اندازي سره ما يشاو سمره چې الله غواړي انه یقینا الله تعالی به عباده و بندگانو خپل باندې خبیر بصیر خبردار لیدون کې دی چې چال الله غریب کې مالدار کې الله یې خبي جنې الله واړ څه کوي وهو الذی الله پاک هغه ذات دی ومن آیاته او بعضی د دلیلونو د توحیدنا خلق السماوات پیدائش د اسمانونو والارض او د زمکی دی وما بث فیهما او هغه چې خور کړی د الله پاک په دې دواړو کې من دابه د زنده سرونه زنده سرونه چې کم خور کړی د دلیل په الله شتواله باندې وهو علی جمعهم او الله تعالی د دوی په جمع کولو باندې اذا یشاء کله چې غواړي الله پاک قدیر قدرت لرون کې دې طاقت لرون کې دې